دې کې تعین د منکوحې نه وي تعین نه وي چې دا یوه ده ها البته آ بله خبره ده چې وړوکوالي نه یو ځای سره ستر شي نو خامخا یې میلان سره پیدا شي نو جوړه ورنه جوړه شي څه ورنه جوړه شي جوړه او بیا چې کله هغه ونه مړه شي بلې ته دونه زر توجه نشي بیا به بله ورته راړی ایله ډېر وخت باندې مونږ ته دې ته باندې کېدل وایو وایي څنګه هغه مرغان دي مرغه سره د هغه ځاڼه چې کومه دې ورته کړې وه هغه ورسره باندې شوه نو تو ته او سره باندې شو یعنی تعلق چ سره جوړ شو را بای ولی صرف داسې نه انسان غوند چې تو ہے چې نکاح د وروتا د دو درې ټکی دی ویلا او بس کیسه سره جوړ شو اولی سور زی پریدینا سور زی پریدینا بیا پریدی بیا اله سره چې باندې شي نو دا دا نه چې دو تعین دی من کوه کړی دا خو د غرفاقت په وجنا یا یو جې اګیو نو وتلی نو یو جستر شوی استر شوی نو باهمی است سره پیدا شوی وی یو الفت غوندې سر راغلی وی نو بس دینه یو جوړه جوړه شي لکه کاونټر ته وګوره یو جوړه وی بل جوړه وی بل جوړه وی کور کې سو جوړې دي ساتلی او خپل خپل جوړې خپل خپل ځای ته سره چی نور زیاتی آرامی توم نه کوي که کوي اسی بیا خپل سره جنگی جنگ کوي سره شجی وغیر الانسان او غیر دی انسان چی دا لا یعینها آتائین دی من کوحی نکی الا بنحو من الاتفاق اتفاقا پکتا قدرتی تعین سر راغی اسی یو بل سره عادت شو بل دا او بکونهما توامین یا داسی وی چې دوار توامین وی ادرک علی المرافقه یو جای دغه سی په ملګرتیا سره بلوغ ته رسیدلی نو یو جوړه ورنا جوړه شوی خو انسان کې باقاعده چوي تعین دی منکوحی وی باقاعده تعین وی پکې ټول تهذیب و تمدن چې چور خلق تی تعین دی منکوحی باندې چوي قائل وی ابله خبر ده چې ځنه بی غیرت ای بیا غ مزاحمت نه کوي خپل منکوحی نه نو خپله یې دی ورته ولاړي هغه هلته بل چا سره مجلس کې ودره دا مې کلاس ویلو پاته شوی لا ملګری ده کله وخت مقصد دا دی چې هغه شپې بل چا کره تلي ده سره بل چا والا راغلي لکه دا شعرونو کې ډېر دا ورسره میتوبونه یې دا پته یې نه خو چې یو حسابه یې سره جوړه کړي ها ځان له خبره ده لیکن فطرت انسان هغه په تعین د منکوحې باندې چې کوي هغه کوي یعنی منقوحی تعین دی دی که دین لا دی دی شی ضرورت نشتا اسی عام انسانی فطرت که دا پرتا دی چی تعین دی چا دی وی منقوحی دی وی کور بالکل تو اگرزا کنا پا طول اقوام باندی تعین دی منقوحی وی پکی ذکر نصاب پکی تچوی محفوظ دا فلانی زوی دا دا فلانی زوی دا دا الا فلانی زوی دا دیرو که بیا خزی طرف تا منصوبی چی دا فلانی زوی دا ذکر چالت دا کارونا عامی او ډیرو کی خو مقصد دا چې سړیو طرف ته چی منسوب که هندوانی مذهبی په کې کنه اوس واجپایی بچا زوی بیا هغه بل زوی بیا بل اوس خو هغه بل یو دا سیک تا شجی واجپایی مروتو کې پیدا شوی نه مبعقب نه ده الته کله د شاسن خیل ورته شاسن خیل په هغه کې پیدا شوی غوریوالی بنو کې میټرک تعلیم کړای ده چی نه پوره کیږی د کرونده او خښول د شینو او کوانو کیندل او تسخیر د بهایمو او غیر د دینه مګر په هغه سره نو چی د تسخیر د بهایمو او مقصد دا دی چی د کوانو کینل د بوټو خښول د کروندی کولو کومو شینو ته ضرورت ته نو د ارتفاع کی اول وال د هغه په ایجاد باندی چه او قادر وو یعنی حل جوړ کا په هغه کی هغه سپاره نی هغه د اوسپنی هغه پکی جوړه کا هغه نالی پکی جوړه کا چی داسی هغه غنم پکی چکه اچه نو دا طریقې دا باندې بچو قادر وو او دی هغه پاره خخولو دی پاره غټ هغه کئی کوین آ جوړ کا چې هغه باندې ځمکه وکیندي بیا بوټی پکې سکې خاخ کې نو دونه دا طریقې وی ټیک تک دا سره مرې دا شینه نه وکنه خو دونه دا طریقې وی دونه به قادر وو کل معول لک معول واخلا اغا دی کندلو آلا چکمی دا زمکا پکین دی کوین واخلا یا دا کئی ورطا منگوایو اغا واخلا والدلوی بوکه موکه واخله او دارنګي والسکه او هغه واخله دی زمکه چې پسې لکه هغه ال کی ننا چی سپار او توای دی اوس پینې جوړی هغه واخله والحبال رسی مسی وغیره ونحوها په دغه باندې دا دی ارتفاق اول شی نه و منه ابل داو چی دا انسان په دی هم قادر و چی دی مقصد دا چی دی طرف ته دو رهنمایی وشی لمبادلات و معاونات فی بعض الامر چی په بعضی امور کی دی مبادلات او معاونات کئی و بل تعاون دی کئی و بل سره دی تبدیلی کئی تا سره به غنم ډیری جوار ضرورت پدی نو ته به ورته غنم ورکی بل سره به غنم نی جوار به ډیری آ به درله جوار درکی تا سره به څه دی ممیزان پراته یی نو تا به دی هغه ضرورت نه وی غنمو ضرورت به دی نو هغه غنمو وال به تا ته غنم درکی ته به ورله چه که ممیزان نو دارنګه مبادله د یو بل هم باهمی تعاون د دی ضرورت و نو دوره په دی باندی پیدل ټیک ته سیکه لا نه وه پیسه میسه لا سره زر سپین زر بدلول لکه بیا به تشریح درته کوم دی فن د معاملاتو کی را درومی هلته بیا تشریح درته کوم چی د ترقی څنګه رااله خو دونه ده چی په دوره پیدل چی یو بل سره به څه وکړو تبدیلی وکړو چی کوم شای به یې ضرورت وه هغه به یې ورکړو بل به چې کوي هغه ورکړو تاسو په دې پوه شو ښه جی خو دونه د معاونت او د مبادلې دا سلسله چې وه وا په ارتفاق اول کې البته وروسته بیا ترقي وشوه بله ورځ ته بیانو انشاءالله ومنه ابل دادا انه یقوم اصدهم رأیا و اشدهم بطشا بل په ارتفاع کې اول کې ما درته ویلو چه په ارتفاق اول کی دونه ای چه هغه ملکی سیستم وی پکی تا قبایلی سیستم چه ورته وای ملکی چه دو کی خام خایو داسی سړای وی چه هغه اسد رایان وی یعنی سید رایوال وی دو کی اخیار رندو کی ورته چه غر چه وی رندو کی چه غر دا بادشاہی اندو میکانا راجا نو په دو کی مقصد اسد رایان وی اشد بادشاہ وی پکڑ سخت وی کوم هغه سخت وی او و فیسخر الاخرین بیا نور مسخر کی ویرأس او دی رئیس جوړ شي ویربع او دی ورنه ټیکس اخلي ربع حصه اصل کې به مخکې سردارانو څلورمه حصه به د سردار وه بیا به دې ته خو اوس دلته یربعو مطلق ټیکس سره ده هغه ورنه مخصوص ټیکس اخلي ټول قومونه چې ته به دونه آمدني کې راړې ته به دونه نو په هغه سره دا څه انتظامي ډانچه غوندې څه کوي چلی نو دا غیږي پکې تا لکه اوس مقصد که ډیر غرونو خلک کی څه ملکی یو یې مشر وي څه ملکی سیستم څه جرګې دا کیسې خپل علاقې رواج مطابق دا شیونه پکې ته چی موجود وي ولو بوجه من الوجوه اگر کدا سے باقاعدہ منظم حکومت نہیں پکے خدا شئی نہیں پکے ولو بوجه من الوجوه اگر کا بوجهنا من الوجوه ولنی خص سنا سپکتا ارتفاع کے اول کے ہم دا شئی نہ موجود وی دارنګې دو باهمي که ډېر په ګوټونو کې اوسي څه باهمي داسې یو قوانین سره جوړ کړی وی چې یاره دا فلانی کیسه داسې اوسي بیا به دا په دې سړی فیصله کوي او د بل کار داسې اوسي بیا به دا په دې فیصله کوي څه داسې یو مسلم قوانین دی هم چې وی سره جوړ کړی وي ومنه او بل دی هغه دا دا ارتفاع کی اولنا ان تکون فیها سنت مسلمه چه په دو کی سخام خایو سنت مسلمه وی لفصل خصوماتهم چه په ایغه سره دو دی خپل خصومات او هغه فیصله کوي وقبح ظالمهم او دی ظالم تو باغ وروا چی وی تړي و دفع من يريد ان يغزوهم اتفقي هغه چوک چې دا اراده لري چې دو سره جنگو کی هغه ته دفعی طریقې وی ولا بد ان يكون في كل قوم دارنګ په هر قوم کې مختلف خلق وي لابدی ده چې په هر قوم کې ځنې خلق داسې وي من یستنبت طرق الارتفاق فيما يهمهم شانه چې هغه استنباط تی طریقو دی ارتفاق کوي په هغو شیانو کې چې دوته ضرورت پیش سی هر قوم کې داسې سنجیده خلق وي او ارتفاق اول والدی خدا سے سنجیده خلقی پکې چی کوم سی ضرورت پیشیږی نو دی هغه وخت مطابق بیا څه نا څه استنباط او استخراج دی ایجاداتو کولای شی څه نا څه یی کولای شی څه نوی طریقه هغه کی ایجاد کی څه نوی مثالونه به می درته پیش کړی وه د دغه علاقو خلقو خو بیا ناوخته ډیر به ټیک ته داسی پکی خو داسی پکی چی من یحب الجمال والرفاهیه چی هغه غرونو خلق خو جمال خوخی او سهولت پسندی خوخی او خی ځان برابر کړی او داسی صفائی مزاج او دا داسی پکی تا ودعا او راحت وال خلق ولو بوجه من الوجوه اگر که دی ایغ زمانه ایغ وقت مطابق گنشی آکا شهری جن تراولی نو دی ایغ دغا صفائی و بیچ گنلشی مقصد دا ده چی خیرن والا گان شی خودی ایغو په نسبت سره دا دیر دعت او آرام او سہولت شای گان سی دارنگی دو کی دا سے خلقی ومن یباہی بی اخلاقه من الشجاعت والسماحت والفصاحت والقیس وغیرها دا سے خلق پا کتا موجود وی چی آغا فخر کئی پا اخلاق سارا چی ما کی شجاعت تا ما کی سخاوت تا ما کی فصاحت تا ما کی اوخیاری دا یو بل باندی فخر سارا کئی دا سے خلق پا کچی موجود وی ومن يحب ان يطير صيته زنه داسی پکې چې دا خوخی چې ما आवाज دلار سی چې خلق وای چې یار دا دونه خسړای دا او دا سدا هغه دا ويرتفع جاهه ادا کوشش کوي چې ما مرتبه دي چسی بلند شي دا سه کد خلق پکې موجود وی اوس شاہ سے وائی چې دا دی ارتفاع کې اول شي نه دی دا دی ارتفاع کې اول شي نه دی نو چونکه عام انسانان وبشی قرآن کریم او مقصد دین دا خو عام انسانانو دی پارا دا صرف شهری خلقو دی پارا خو ندا صرف شهری خلقو دی پارا خو ندا عام انسانانو دی پارا دا نو دیو جن قرآن کی چی باندې راغلی دی چې ای انسان ما پتا باندې دا احسان کړی دا زناور می درکړي دی لترکبوها وزینا چې ته پسوریږي او تا دی پار زینت هم وی لباس می در کړی ده په پوه سی چی ته بیا په دی باندې چه کای هغه خپل پرده آ پټای او مقصد دا چی فلانی شای می در کړی ده فلانی شای می در کړی ده کبان می پاغه کی درته پیدا کړی دی دا سه نه چی کبابونه دا شینا دا کی ذکر نسته چی کوم د شاری خلق چی دا سی به پخای به نه نه کبان نو کبان خو هغه باندو ور خلق کو باسی دریاب نه بل فلانی شی می درته پیدا کړی اوښان می درته پیدا کړی دی چی تاسو غټو غټو سفرونو کو او بس او تاسو ایغ ځای ته خپل هغه بوجونه نه سو وړلای ولو بشق الانفس الا الا بشق الانفس مگر ډیر په تکلیف سره به بیا چکه رسای دغه سي ګڼ شای چې د کوم احسانات ذکر شوی دا دی کې خدای پاک هغه بیان کړی دی ټول ایسوک پکې د ارتفاع کې اول شینا ځکه چې په دې کې ټول انسانان چې دا پکې شریکو نو ځکه هلته چې چوره احسانات او دی انعامات هغه انسان باندې ذکر شوی هغه کې څوک ذکر شوی دی هغه دی ارتفاع کې اول کې شریک شینا چې هغه په احساناتو کې ذکر شوی دی ځکه چې په دې کې ټول انسانان شریکو دین ټول انسانانو دی پاره دا صرف شهریانو پاره یا مقصد دا دی چی دی شهری تهذیم او تمدن والو پاره خو نه ده کنه نو دی وجنه داس احسانات پکې ذکر شوی وقد من الله تعالی فی کتابه العظیم او خدای پاک احسان کرے دا پخپل کتاب عظیم کے علی عبادی پہ عبادو بانی بی الہام شعب هذا الارتفاق پہ الہام دے اغا فروع او اصناف دے دغ ارتفاق دے او ارتفاق اول چکم فروع اصناف تی دغ احسان جتلائی خدای پاک پہ انسانانو باندے کرے دا شا جی لعلمه بان التکلیف بالقرآن یعم اصناف الناس ځکه چې الله تعالی خو علم په دې خبره باندې چې تکلیف بالقرآن دا ټول اصناف د خلقو ته چدا ور عام دا وانه لا يشملهم جميعا الا هذا النوع من الارتفاق او ټول ته ور شامل ندی مگر دا قسم ارتفاق ټول ته ور شامل ده ځکه احسان په تور چې چیرته قرآن کې ذکر شوی د ارتفاق اول شینا احسان په طور باندې چه دی ذکر شوی دی والله اعلم نو دا د ارتفاقات په دی طریقې سره چکیږي را درومی اس یو ساده مثال در پیش کو دی مونږ خپل یاد پوره چې دا خو دی مونږ یادونه بار وا د غنم به مونږ چمخ کې وړول غنم نو دا به مو د سټی واچول بیا با پلاران اور طویل چې مخ کې به مونږ وړول دون زای به مو لږ زای کې مو واچټی واچول بیا به مو یو لرګی پکې خخ په غنمو کې چڼو کې خو اوس دغه سینه نه په غنمو کې نو بیا به مو زناور په ګرځول زناور به تر دغ ځای پکې خخ و داسې داسې به پکې تلا تلا ټوله ورځ به مو په تېروله بیا دونه ارتفاق راغی د مونږ وخت کې دونه ارتفاق راغی چې میدان به مو کلا او میدان کې به مو واچول بیا به مو چټي پرې کړه بیا به مو هغه پنځغاښی پسې راواخېست په هغه وسنډه وسنډه داسې داسې چې بلکل تار تار به شو سره یو بل باندې واړوه سره واړوه بیا به داسې ستر ځای و بیا به مو صرف غویان نه په ګرځول غویانو کې به مو زغ واچاو یا اوښې پورې به مو هغه پولی وتاړو هغه نه دا غنې غنې به مو یو ځای کړې دا به مو پسې وتړلې او پورته به مو داسې درانه شیان په کېښودل ډېر درانه نه داسې څو ترنګړ یا څه داسې لږ بوج غوندې بیا به دا درون شو نو هغه غویان به په ګرځېدل او دا به داسې په سیلېده دا به نو دې سره به بیا دا فایده وه چې هغه غویانو به خپو لاندې کول هغه به ماتېدل او مقصد دا چې دا شی به پراته کنه هغه سره بیا په دې شي کې هغه دروزي آب پکې دننه شوی نو داسې نیغې غوندې به وي نو آب چې په لګېدلې کنه نو دې سره به غنم نور څه کېدل ماتېدل نو داسې داسې بیا به دې ترنګول واخیستله بیا به دې په بل مخ ورته واړوله داسې به په ګرځول بیا به دې بیا نیمې ګنټې شلو منټو واده بیا په بل مخ واړول داسې داسې نو دا به واړه شو بیا به مو ځناورو نه خلاص کړه بیا یې یو ځای خپلې پړۍ به مو ورته جوړې کړې اوس په لاسو خو یې نه شي ټولولی ارتفاق راغی نو داسی اوږدې اوږدې تختې به مو ورته جوړې کړې وې داسې به یې لاس ته و دې باندې به مو زر زر هغه خوا ته به ملګري پر لګیا شو یو غاټ ډیګ به یې داسې ورنه جوړ کړ چې کله به غر والوتله هوا بیا به پنځغاښی ورته واخیسته بیا یې څه کوه تلوانه بوس په دې طرف ته ته غنم به دې طرف ته ته خو بیا به دا اول واري صفایي وه بیا به دینه بعد بیا دا سره جمع کړو بیا به بوس یو خوا کو بیا به دغه بیا به چاته ور وستلا او مقصد هغه به داسې ریبس په والا جاړو هغه به په ناس داسې به جاړو په والا چې څه به نور پکې ګند مند و تک سرا صفا غنم هغه به ورنه چسلو ووتل او نور به دې ځان له کړو چې کوم به کې ګند و هغه به دې بیا بیا په اخرې ورځې صفا کول اوس دغه کیسې اوس خلقو زده نه دي اوس ونه لوېدېږي نو داسې دا ورو ورو د ترقي چې کېږي هغه رادرومي تاسو ته خپله مقصد دا دی چې پته لګي ښه جي فن دې آداب المعاش کې یعنی قوانینو دې معاشرت کې په دې باب کې قوانین دې معاشرت آ بیانوي معاشرتی زندګی معاشرتی زندګی قوانین بیانوي یعنی په بل تعبیر سره داسې ویلای سي چې دې کې شهري تمدن، شهري تهذیب و تمدن، د هغه قوانین، د هغه طریقې، د هغه اصول دا په دې باب کې بیانول شي. دا شهري تمدن دا څه نوی شی نه وي، دا هغه دیهي تمدن وي، هغه بدوی تمدن وی خو هغه بدوی تمدن چی کوم ضروریات تی هغه ارتفاق اول چی کوم شئینا وی آب پا تجربه صحیحه باندی پیش کی نو چی هغه کلا تجربه صحیحه باندی پیش کی نو بیا با هغه شیونو کی تجربات ورسره راشی نو بیا دی هغه وجه نه دا پته ولګی چی دا شی دا دی ضرر نه بعید ده او نفع ته قریب ده او دا بل کار په دغه انداز باندی کول دا ضرر ته ور قریب ده او نفع نه بعید ده. نو بیا با چې کوم تجربه سره صحیح پریوزی آب واخلی او چې کوم صحیح نه پریوزی آب متروک کې آب پریدی نمبر ایک نمبر دو دا گر دا عقل اتمام تقریبا اٹھارہ سال پوری وش دې نه بعد بیا دا ټول چې وي تجربیات وي تجربیات د انسان زیاده تر علوم آ تجربه سره څه لري تعلق لري یو کار بار بار کول تجربه چاته وتائی تکرر العمل مع النتیجة الواحدة چه یو عمل بار بار سړی کئی او یو نتیجه روزی نو دین سړی یو علم پیدا شی بل کار بار بار کئی او ایغا یو قسم نتیجه روزی نو یو بل کلیه ورنه جوڑ سی یو بل علمی چسی پیدا شی بار بار یو سړی د چیش ته زهر ورکول ورکول هر واری هغه شی ونه مړیدو نو دوی یو کلی علم پیدا شو چی دا زهر چی دی دا قاتل دی بار بار یو سړی ولګیدو سقمونیا سالټ یا کسټرایل روغن بیدنجیر دای یو کس ته ورکول بل کس ته بل کس ته یو ټولو به نس دی سره چکیدو جاری کیدو نو دینا هر واری با نتیجه دی عمل نه بعد یو شی راتلا نو دین یو علم پیدا شی کلی چی د سقمونیا مسهل دی چی دی مسهل دی نو دارنگی دا ارتفاق اول کی چی کم شینا ضروری و دا د معاشرتی تمدن څه نوی شی نه ده، هغه د ارتفاق اول شیونه به په تجربه صحیحه باندې پیش کړي، بیا به تجربه صحیحه دا انتخاب پکې وکړي چې دا شیونه صحیح دي، دا ضرر نه لرې دي، نفع ته ور قریب دي او د بل شي کې ضرر ډېر ده او نفع کمه ده. او بل په اخلاق فاضله باندې به پیش کی سړی یعنی د کامل خلق چ کوم مزاج وی په ایغه باندې به سړی یو شینا وړاندې کی به ایغه تا نو که ایغه کامل خلق مزاج اغه شینا خوخ کړو نو دا بیا مختار شی او دا با ضروری شی په معاشرت کی کبه ایغه خوخ نکړو نو آبا پری خودل شی او بل ددی تعلق اغا حسن صحبت بین الناس وحسن المشارکت معهم باندی با دا شئینا پیش کی چی صحبت بین الناس او حسن مشارکت تی خلق پا مابینس کی پا دغو اصولو کی کم اصل داسی دا چی اغا کی بیا بیا حسن صحبت بین الناس را درومی او حسن مشارکت پئی او کم داسی دا چی آبا مفضی الی النزاع جوڑیگی او د حسن صحبت او د حسن مشارکت پاره به مضر وی نو چه کوم مفید وی آ بر واخلی چه کوم مضر وی آ به چکی پریدی نو دا خو هغه ارتفاق اول کی چه کوم ضروری شیونه وی په هغه کی به دا دری شیونو باندی به پیش کی په تجربی صحیحه او په اخلاق فاضله دی اهل امزجه و کامله باندی او په حسن صحبت بین الناس او حسن مشارکت معهم او داس نور مقاصد چی آغا مفاد عامه نرناشی کیگی چی دی کی کم کم شئینا مفاد عامه پارا صحیح دی او لوی خلق مفاد سر متعلق دی او کم شئینا صحیح ندی بہر حال دی ارتفاق اول شئینو با چھان بین وکے داسې تعبیرونه وکړه د اتفاق اول شي نو به چان بین وکي دا درې کسوټي به تر واخلي په دې باندې به خو برابر کې بیا به مقصد دا ده چې دی کې چان بین تو کې آب مختار کې کوم مفید وي او پاتش دینه بعد بیا به دی ایغه هغه معاشرات دی ایغه اجتماع چې کوم ضرورت پیخیږي دی ایغه پیش نظر وا بیا عقل مند خلق سوچونه کئی او مفید مفید تدابیر به چه کئی هغه به راوباسی هغه بیا دی وخت او دی موقع سره مناسبت باندی راوباسی لکه مثال په طور باندی یو کلای ده نو مخکی سوچ نی چی یاره داسی به حکومت نه بلډوزر منظور کو چی اخ طرف ته دا لږ نشیبی غوندی ځمکه ده چی دا ته یو پیچن واچو غټ چی دا کلی باندی اوبه نه راځی اچانک دا سوچی نی خو یو ورځ ډیر برانونه وشو نو هغه اوبه په کلی رماتی شوی آ خلق په تکلیف شو لس شل کورونه پکی چه شو ړنګ شو نو ټول مشران سره جمع سی اوس دی پار څه پکار ده ټول کلا خو دی ځای نه نشو بدلولای او آیا دا هغه ده دا سوچونه یی دا مشوری نو آغا مشوره سره کئی آخر مشوره فرض کا پدی سره قائم سی چیار لار بشو حکومت تا آبا مونگتا غا منظور کی او آل تا لرے نا بلا دی دی اوبو مخ چکو آغا بل طرف تا وارو زکا چی ایخ طرف تا آبادی نشتا نو دا دی یو ضرورت پیش نظر یو ارتفاق وشو ټوبیل د خراب شو کلی خلکو ته تکلیف ته چې اوس په د اوبه د کوم ځای نه راړو کوان نشتا مثال د مروتو د خټکو د دغه علاقې د بلوچستان زوري دي اوبه اوس پس چل کو نو خلکو سوچو که چې نه سړی خو غټ غټ تالابونه به مشترک جوړ کو آب ډک وي چې کله هغه ټیوبیل خراب شي په هغې کې به جمع شوي اوبه نو لس پنځلس ورځې به هغه کار کوي ترای به بیا څه سي جوړ شي که نه نو دا یو ارتفاق شی نو نور داسی د ترقی دا دی اغا ضرورت پیش نظر بیا ذکر تاسو آئی چی ضرورت ایجاد کی ما ہے دا سڑی تا چی کل یو کار ور پیخ شی بیا اغور سڑی پا ذہن کی مختلف صورتون را درمی مختلف توجیحات را درمی مختلف لار مختلف زاویے ذکر مونږ وایو فلانی دا ډیر عقل مند دا فلانی داسی دا نور څه عقل مند وی دا هغه تجربیات هغه مقصد دا چې زیات شوی او ګرځیدونکی سړی وی مختلف سړی تودی دا په تیر شوی تجربیات شوی نو هغه هغه واقعات تجربه په هغه باندې چې کوم دی رګمل باندې اوئی زنګ ورنلری کی هغه پته وتولګی چې دی واقعی اصل با دا یی نتایج به دا یی او عواقب به دا یی او دی کی دا دا نقصانات دی او دا به چه یی فایده یی نو بس په دی طریقه سره د دنیا نظام دا د غسی مقصد دا چه دا روان دا ځای دی کم دا او تعداد دی زیاد تا دی کور نو چی کلی یی نو ته به څه د پاره مقصد دا دی چی دا سوچونه کای چی تی خانه به یی یا فلانه به یی دا به یی خو زه دی کم د تعداد دی زیات ته خود به خود به ته دی ته مجبور یی ټول کور به دی ته مجبور یی چی یاره دی کی نشو زنانه په دی پوهیږی دی ځای کی مونږ نشو دی ځای کی نشو ا سړی سره کینی یاره دی کی به داسی وکړو او د فلانه ګوټ په ځای تی نشی پاته دی کی به فلش غسل خانه کو سره به کیچنی پورته به پکی تا داسی ګرلی غوندی ولګو سامانونه به پراته یی کاته به تا خانه شی په هغه کی به بیا اوړی کی ماشومان پراته وی او د زاید د کور سامان به پکی پروت وی یو دوه کمری بیا مونږ ډیری دی یوه به هغه خوا ته وباسو بیټک به شی فلان به شی نو لږ ځای کی هغه ضرورت سړی باندی یو لوی عظیم چه وکی کار وکی او خپله به ورته چه سی انجنیر شی او دماغ به خپله چه سی ورشی ولی ضرورت پیښ شی چه پیښ شی ضرورت پیښ شی خو اصل خبره دا ده چه دا شهری زندگی او دا اصل ارتفاقات چی کوم اولنی ارتفاق کی کوم ضروریات دی هغه به پدی دری شیونو باندی چه که پیش کی او دی نه بعد دا نور دا دی هغه ضرورت مطابق بیا وخت عقل مند خلق مقصد دا دی چی داسی ایجادات وکی داسی سوچونه وردرومی او نور خلق بیا هغه پسی چه کی قبول کی نو پدی طریقی سره ورو ورو دا دی دنیا داسی دا ترقی چه دا شروع دا پدی انداز باندی مخکی سفر ادا شینه دور نه و چی سنگ به یو بل سره بیا خبرو کولی میلاو کې دل به ورو ورو دا زیاتی دو بیا په کورونو کې ټلیفونان شو بیا دا یو مسله و چی سړی په بازار کې یو کور ته ټلیفونو کې پته مې اوس په جیبونو کې کړه اخیر بالا چې نور سی پته نه لګی دی چې سم حساب به یې سره شجی نو دا ورو ورو دا سدا ترقی دا دا دی چه تاسو او مونږ دی عقولو کمال نه ده په دی تاسو خطا نه سو چه دا مخکینی خلق عقل مند نه وه او اوس عقلونه زیاد شوه عقول نه دی زیاد عقل مند چه چوره سائنسدانان دی دا خپل مخکینیو خلقو اقتداء کئی او منی چه آغا چه وو سو فیصد عقل مند وو دا دی دنیا کی دی اللہ تعالی اصول دا دی د الله تعالی سنت دا دی چی د دنیا چی څونه مقصد ترقی کئی نو دره به هلته د معاش او د معیشت او د اقتصادیاتو متعلق انسان ته چه ورکئی سوچونه ورکئی چی د هغی مطابق په دی چه کئی ژوند تیری او دا نه ده چی د اوس خلقو څه د مخکنیو خلقو عقلونه څه شوه زیات شوه نه مخکی ددی ضرورت هغو نه محسوس کړی نو هغه مجبور شوی نه وو چی ددی شیونو چه کړی وای ایجادات یې کړی اوس ورځ په ورځ باندې دې مجبوري رادرومي د دغو شیونو نو خامخا به څه کېږي ایجادات کېږي هلته به هغه وخت مطابق چې کوم شي ضرورت و دې ضرورت مخکې نه و چې دونه ځمکې به آبادی دلته دا ټولې شاړې ځمکې وې مونږ طالبي کې دا دې طرف ته چې یې یوسو په کتابات وي دا هغه طرف ته ټولې شاړې ځمکې وې دا د هلکان چې لوبې کوي کرکټ کی دا شاړی زمکی وی بس دا خټی ورته راړولی شګی راړولی دا سره او پکی اچولی مونږ ویلی چی دا څه کئی هغه یې آباد کړی اوس ګنی پکاری او یو دنیا سامانونه ولی ځکه چی تعداد زیاد شو او هلته زمکی مقصد دا مخکی خو به واړه دوه کسان کور کی وو او دنیا زمکه به وی نو شاړی به نه آبادولی هغه آباده به یې وکرله دو به ټول کال څه کیدله کیدله نو دی شی دو ضرورت نه و کنی بیا دو په دی پوهیدل چی دغسی به خاوره او ته راړی هغه به او ته راړی خو دا ضرورت پی نه محسوس کاوه نو په دی انداز باندی دی دنیا داسی ده تدریجا دا ترقی چه ده شوری ده ته کیږی به تر چوره پوری چه خدای پاک چه وی خوښه وی تر هغی پوری به دا ترقی شی او دی اسلام سره هیڅ تناقض دی دی ترقی نشتا دا فطریات دی دی الله تعالی سنت په دی باندې چې دا جاری دا چې دی پیله نرواخله ورو ورو دغه سی ترقی راځي راځي راځي شجی باب فن آداب المعاش اختیار الحیات النافعه یعنی المبین علی الحد الثانی من قبل دا علی الحد الثانی المبین سر تعلق لري یعنی چا مخکی په حد ثانی باندې کوم ارتفاقات ذکر و دی اغه اغه طرق او دی اغه کیفیات نه باس کی چی اغه بسنګ په دی ارتفاق ثانی شینو باندې پیش کو په دی درې شینو اهل دی امزی امزی جو کاملو فیختار ما توجبه نو خوخ پکړشی اغا چی اغا اخلاق فاضله اهل امزی جو کاملو وال اخلاق فاضله خوخی او واجب کئی و تقتضیه او اغا اقتضا کئی نو آب ضروری شی و یترک ما سوا ذالکا او دین ما سوا شئی نبا پری خودل شی وعلی حسن الصحبة بین الناس او پیش پکړه سی یعنی یعرض والاصل فی ان یعرض الارتفاق الاول علی حسن الصحبة په حسن صحبت باندې پیش سی چدا شین حسن صحبت سره موافق دی کنه دی بین الناس وحسن المشارکت معهم پدی باندې سادی سے خباس کړه دا آداب دی معاشرت باندې په ګلستان کې هم بوستان کې هم د وړو طالبانو کتابونه نی دا خلک اسی اوس وړو اول نوای کنه اصل کې او ټیک طریقہ دا ده چې اول نه ماشومان ته شروع کی چا فارسیات از دسی خو دې قتل پکاري چې